اوس د پنځمې رکو ترجمه او د هغې بندنه کل خبره د چا کې دی شي چې د خدای غاړې ته بلنه کوي او په خپل سم کارونه کوي او دا وایي چې زه مسلمان یم او نیکی وبدی هیڅ چره یو برابر کې دی نشي ته په ښه خوږه طریقه دښمن د ځان نه دفع کوه نو ستا او د کوم سړي ترمنځ چې عداوت وي هغه به داسې نرم شي لکه مهربان اشنا او دا نصیحت د هغه چا نصیب کیږي چې صبر کولی شي او دا سبق هغه څوک اخیستی شي چې د غټې نصیبې خاون وي او کستا پړه کې د شیطان د غاړې سو وسوسه را پیدا شي نو د الله نه پناه غواړه هغه هر څه اوري په هر څه پوه دی او د هغه په نخو کې شپه او ورځ ده او نور اوس پوغمې ده تاسو من ورته سجدي لګوي او مس پوغمې تا او یوازې الله ته سجدي لګوي چې دا ټول را پیدا کړی دي که تاسو یوازې د خدای عبادت کول غواړئ نو که دیو غټ نفسی وکړي نو کومې فرښتې چې ستا رب ته نږدې دي هغوی شپه ورځ د هغه پاکي بیانوي او هیڅ چرې نه ستړي کېږي او د الله یو نه خدا ده چې مزکه درته اودخ کاری خو چې مونږ پر اوبو راوورو نو هغه راپورته شي او سمسور شي چا چې دغه مزکه ژوندۍ کړه اب مړی هم را ژوندې کوي په دې کې شک نشته چې هغه په هر څه قدرت لري څوک چې زمونږ د آیتونو په حق له کاږه چلیږي هغوی زمونږ نه پټ پاتې کېدی نشي نو خګنې څوک چې په اور کې واچولې شي هغه خشو کنه څوک چې د قیبت په ورځ پام نو امان خدای ته مخامخ راشي خدا چې سموړه غواړي هغه کوي خدای ستاسو کارونه ویني ګوري چا چې د دې قران نه انکار وکړو سو وخت چې ورته راغې هغه نه په دې او دا خو ډیر عزتمن کتاب دی چې غلطه خبره ورته نه د وړاندې نه راتلی شي او نه د ورستونه دا د حکمت او د تعریفونو خاون خدای را نازل کړي کتاب دی تا ته نور سنه خو هغه شان خبرې ویلې شي لکه چې په خوانو پیغمبرانو ته ویلې شوی وي بشک چې ستاره بخون کې هم دی او د درناک عذاب خاون هم دی او کومنګ دا قران په عجمی یعنی فارسی جبرا لګلې وي نو دی ووی چې ولې د دې آیاتونو صفه صفه بیان شوی نه دي دا لا څنګه خبره ده چې کتاب جمعي او پیغمبر ربي دی اے نبی تو وایا چې دا کتاب ایماندارو له هدایت او شفا دی او څوک چې ایمان نه راوړي د هغوی په غوګونو کې د اټونه ټومبلې دي او قران د هغوی په حق لا ړونواله دي دا هغه کسان دي چې د ډیر لري ځای نه ورته आवाजونه ورکول شي اوس د شپږمې رکو ترجمه او مونږ حضرت موسی علی السلام له هم کتاب ورکړو نو پاغه کې هم اختلاف وشو او که یو خبره نه وي چې ستا د رب د غاړې نه فیصله شوې ده نو د دې معامله به خلاصه شوې وه او دی د دې کتاب په حق لا په شک کې تردد پراته دي څوک چې نیک کار کوي نو خپل ځان لای کوي او څوک چې بد کوي نو تاوان په خپل کور دی او ستا کردګار په خپل بندیانو زیاته نکوي د قیمت د علم حواله یوازې په خدای ورکې دی شي او کومه میوه چې د خپل شخلو نه راوزی یا کومه یو خزه چې حمل اخلي یا چې بچی راوړي نو دا ټول هغه ته معلوم دي او په کومه ورځ چې الله आवाज ورکړي چې نن زما هغه شریکان کوم ځای دي نو دی به وایي چې زمونږ دا عرض دی چې مونږ د شرکت هیڅ قسم له داوه نه لرو او په خوا چې به د چا عبادتونه کول هغه ټول به ترېنه ورک شي او پوه به شي چې اوس د خلاصي هیڅ راو ګودر نشته انسان د ترقۍ په دعاګانو غوښتو نستړی کیږي او که هله غوندې تکلیف ور ورسی نو زر مایوس او نا امید شي او که مونږ ورته د خپل رحمت خوان تر خلی کړو د یو داسې مصیبت ته پس چې پر راغلی وو نو بیا وایي چې دا خو زما خپل حقو او دغه څه به کېدل او زه دا نه غنم چې قیامت راتلونکې دی او که زه هړو خدای ته واپس ورسولې شم نو زما به هلته هم ښکلې برخه وي خدای پاک وایي خو مونږ به کاپیرانو ته د هغوی ټول کارونه یو په یو په ګوته کړو او د سخت عذاب خوان به ورته وخایو او څو وخت چې مونږ یو انسان ته نعمتونه وبخو نو مخ وګرځوي او ډډه و جار باسي او څو وخت چې لږ ډېر تکلیف ور ورسی نو بیا وګدي وګدي دعاګانې شروع کړي اے نبی علیہ السلام تور ته وایا چې په دې مې پویا کړی چې کدا کتاب پر اختیانا د خدای د غاړې راغلی وي او تاسو ترې نه انکار وکړئ نو د هغې سړی نه بل غټ ګمراه به څوک وي چې په دومره اوږد مخالفت کې پروت وي مونږ به دیو ته خپلې نښې په خوا او شا دنیا کې هم وښایو او د دې په خپل ذات کې دننه هم تر دې چې دا به ورته ثابت شي چې دا کتاب حق دی ایګن استاد رب دا خبره کافی نه ده چې هغه په خپل په هر سیز باندې گواه دی یاد ساته چې دا خلک خپل رب ته د مخامخ کېدو په حق له شکمن دي خو یاد ساته چې هغه د هر سیز نه راچافیره دی دا صورت مکی دی اوس د دې صورت د لومبنۍ رکو ترجمه د الله په نام شروع کوم چې ډېر بخون کې بیا بیا مهربان دی حامیم عین سین قاف دغه شان تا ته او ستانه لومبنو پیغمبرانو ته الله چې غالب د حکمتونو خاوند دی وحی را لېږلې ده ټول د هغه مال دی هر څه چې په اسمانونو او په مځکه کې پراته دي او هغه ډیر اوچت او ډیر لوی دی کېدی شي چې اسمانونه د بره نه رامات شي او فرښتې د خپل رب تسبیح د حمد سره لګیا دی وایي او د مځکې د وګړو د فاره بخانې غواړي یاد ساته چې الله بخانه کوونکې رحم کوونکې دی او چا چې د خدای نه سیوا ځان له نور کارساز نیولې دي الله هغوی په خپل ویني ګوري او ستا په هغوی هیڅ وس نه رسی او هم دغه سیمونږ تا ته قرآن په عربي ژبه کې درکړی دی چې ته د مکی وګړي یعنی خلک او د غیر چافیر علاقو خلک ویروي او د غونډې د ورځې نه یې ویروي د غونډې د ورځې نه مراد قیمت دی چې د هغې په راتلو کې هیڅ شک شوبه نشته یو ټولی به په جنت کې شي او بل ټولی به په دوزخ کې شي او که الله ته منظوره وي نو دیو ټول به په زور په یوه لاره روان کړي خو هغه چې د چا په حق له وغواړي نو د خپل رحمت د سوري لاندې ایرانه نه باسي او د دې ظالمانو هیڅ څوک ملګری یا مددگار نشته خګنې دیو د خدای نه سیوا نور څوک کارسازي ځان لنیولې دي نو د هر چا کارساز خو یوازې الله دی او هم هغه دی چې مړی ژوندې کوي او هغه دی نو د هغې فیصله فقط د الله په حواله ده دغه الله زما کردګار دی زه په هغه توکل کوم او هم هغه ته رجوع کوم هغه د اسمانونو او د مځکې پیدا کون کې دی هغه تاسو له تاسو د خپل جنس نه جوړی پیدا کړی دي او دغه سه په سارو کې جوړی سازي کړی دي چې د دې په ذریعه ستاسو نسل خوروي د هغه غوندې هیڅ څوک نشته او هغه هر څه اوري هر څه ویني ګوري د اسمانونو د مځکې کونجۍ د هغه په اختیار کې دي د چا په حق له چې وغواړي نو روزي ورله فراخه کړي او یا یې تنګه کړي یعنې روزي ورله کمه کړي هغه په هر څه ښه پوهه دی اے خلکو مونږ تاسو له هغه دین مقرر کړی دی چې حضرت نوح علیه السلام ته مو ښودلی وو او کوم چې مو اے پیغمبره تا ته د وحې په ذریعه در لیږلی دی او کوم چې مو ابراهیم علیه السلام او موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام ته خودلو چې په دې دین باندې قائم اوسېږئ او تفرقه پکې مو پیدا کوئ مشرکانو ته دا خبره ډیره ګران ښکاری کومه ته چې تا غوی را بلې الله چې د چا په حق له غواړي نو ځان ته راکاږي او ځان ته یې ورسوي څوک چې هغه ته رجوع وکړي او د خلکو خو حاله پسه جګړې شروع کړي چې سم علم ورته راغی د خپل ضد د وجنه او که د خدای د طرف نه د مهلت یو خبره تر مقرر نیټه فیصله شوی نه وي نو د دیو ترمنځ فیصله بخلاصه شوی و او چاته چې د دغه امتونو نفس کتاب ور بخلې شوی دی نو هغه د دغه کتاب په حق له شکمن او تردد دي نو ته د دې وجه نه د حق غاړې ته بلنه کوه او لکه څنګه چې درته حکم شوی دی دغه سه په سم لار قائم اوسېګا او د دې په خواشونو پسې مزه او وایا چې الله څومره کتابونه را نازل کړي دي ما په هغه ټولو ایمان را وړې دي او ما ته حکم شوه دی استاسو ترمنځ دی همیشه انصاف کوم الله زمونږ او تاسو د ټولو رب دی زمونږ عملونه زمونږ دي او تاسو کارونه تاسو دي زمونږ او تاسو ترمنځ هیڅ باس نشته خدای به مونږ تاسو ټول را جمع کړي او هغه ته د هر چا تک دی او څوک چې د الله په حق له جګړې راوباسي د دې نفس چې هغه منلې شوی دی د هغوی دلیل د کردګار په نیز باطل دی او غضب پر راتلون کېره او سخت عذاب ورله مقرر دی الله غزاد دی چې کتاب او د انصاف تله په حق را نازل کړل او تا ته څه معلومه ده شاید چې قیمت نږدې وي په قیمت باندې هغه چا تلوار جوړه کړې ده چې یقین پرې نه ساتي او څوک چې د ایمان خاوندان دي نو هغوی ترې نه ویره کوي او دا عقیده ساتي چې قیمت برحقه دی یاد ساته چې څوک د قیمت په حق له جګړې راوباسي هغوی په ډیره غټه گمراهۍ کې پراته دي الله په خپل بندیانو مهربان دی چاله چې وغواړي نو فراخه روزي ورکوي او هغه قوي دی زبردست دی